نه نه موږ ته خو خدای پاک پیرا مسجد څخه دای سیخ کړای دی کنه مې استاد په اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه بسم الله الرحمن الرحيم بنيادي اصول چې کوم مزامین سبعه او مزامین چې د ټول قران کریم سره تعلق لرلو پاره کې یو توحید هغه په تفصیل سره ذکر شو دویم نمبر اثبات د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ذکر شو په شپاړو سوجوه سره قران کریم دا غ رسالت ثابتې چې هغه د الله تعالی صادق او رښتونه رسول دی او هغه چې کومه مسله راوړې ده نو هغه مسله حق ده ځکه هغه د الله تر طرف دی دریم نمبر صداقت د قران کریم دی چې قران کریم د الله تعالی رښتونی کتاب دی نو قران چې کومه مسله بیانې نو دا سره دا رښتونی مسله ده دی پسې بیا یو بل بحث وو هغه پر خود درس کې ان شاء الله بیا راځي ځای په ځای بوته اشاره کو خو چون کې لګ وګدو او آسان هم دی نو په دی وجه باندې پر خود هغه بحث تدید چې مطلب منکرین خلق چې کم د رسالت نه دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت نه مني یا منکرین دی د قران نه د قران صداقت او وحی نه مني نو د هغه خلکو کم اعتراضات دي کم انداز دي د مقابله د قران سره د مقابله د رسول سره هغه انداز د قران په کم انداز بیان کړي د دوی مقابله په کم کم طریقو سره کړي دا نو هغه اعتراضات چې دوی کړي دي او هغه شبهات او هغه مخالفتونه نو هغه چې راجمه کې نو و دیر طریقو سره تقریبا ها و دیر شیا شپږ دیش طریقو سره مخالفت ته رسول کړی دی او په وو دیر شو یا شپږ دیر شو طریقو سره مخالفت د چا کړی د قران کړی دی په خبر راځي ان شاء الله تعالی بیا به درس کې وایو که خیری د دې وجه نه ماغه بحث پرې خولې ور سره اوس کم بل بحث شروع کیږي نو اغا سلورم اصل دې سلورم مضمون دې په دغه مزامینو کې اغه ته مضمون د ایمان بالآخرت وایي یعنی په اخرت او د قیامت په ورځ باندې ایمان راوړل قران کریم کله کله دا مسله ثابتې او د قیامت حالات قیامت ثابتې د قیامت احوال ذکر کوي د قیامت احوال ذکر کوي دا قران کریم کله دا طریقه اختیاري نو د قیامت په باره کې چونکې مفصل مضمون راوړي تفصیلا ذکر کوي په دې وجه باندې موږ دغه مثلا د مزامین سبعونه د هغه وو غټو مزامینو نه دا موږ ګرځولې ده چې کوم وو غټ مزامینو هغه په قران کې ذکر کیږي نو هغه مضمون د چا د قیامت ته او د آخرت ته او د بعث بعد الموت ته د د مرګ نه پس بیا دوباره ژوندون دا غي مسله ده اولا په دې کې چې کوم ترتیب دی نو اول دا خبره ده چې مشرکان چې کوم منکرینو مشرکینو د دوو سيزونو نه د توحید د الله تعالی نه هم د الله وحدانیت نه منلو او دویم نمبر ورسره آخرت او قیامت هم نه منلو نو د دې خلکو په دې دواړو انکارونو کې څه فرق وو انکارونو کې څه فرق وو توحید نه به څنګه انکار کولو او د قیامت نه به څنګه انکار کولو د دواړو نه انکار یو شانتی او کنه فرق پکې وو نه فرق پکې وو ها فرق پکې وو د توحید په باره کې به مطلقاً دوی دا خبره کوله چې دا بالکل دا مساله ناشنا ده مکمل انکار به کولو دا چرته مخکینو کې چانل بیان کړي توحید به داس نه منلو او قیامت به داسې وي چې نه دا مساله خو ذکر شوی ده خدا په خوان دروغ او وسم دروغ دا دومره به معنی چې مخکې ذکر شوی توحید به داوی چې دا د سره مخکې ذکر شوی نه د الله د وحدانیت مسله را تاسو کسی شروع کړی چی یک یو الله به منی او نور به نه منی پوه شو کنه نور الها به او نور الها به نه منی نو دا دغه به کول وجعل الالهه اله واحده ان هذا لشیء عجاب تا د غنو خدایانو نه راته یو خدای جوړ کو دا خو ډیر عجیب خبره ده پوه شو نو دا به دغه کول او او لکه سورته مؤمنون تاسو راو باسي درويشتم او سلوريشتم آیات ما لکم من اله غیره نشته د استاسو د پاره کوم معبود برحق غیر د الله نه خوشوي افلا تتقون آیا تاسو ځان نه بچ کوئ د مخالفت د الله نه یا افلا تتقون تاسو یری گئی نه داغنا یا تاسو ځان نه بچ کوئ د شرک نه دا ټول معنی راځي فقال نو دی قوم سوی فقال الملأ من قومه وی هغه سردارانو د قوم د دنا سلور فقال الملأ الذين كفروا من قومه وی هغه سردارانو چې کافرو د قوم د دنا سوی سلور طریقو سره د رسالت نه انکار کوي یو طریقه دا وی ښا وی ما هذا الا بشر مثلكم ودا خو بشر دې په مثل تاسو ستاسو غوندې بشر دی نو بشر پیغمبر کې دی شي بریلیان کنه بریلیان وای پیغمبر نوري پوښوي مطلق نوري محض او بشر نه وی الکه بشر وی پوښوي ما هاذا الا بشر مثلکم وی دا خو بشر دی ستاسو غوندې په د باندې ایمان مراوړی یو یرید ان یتفضل علیکم دې چې دا مسلې بیانې نو د دې څه مقصد دی وی اراده لري ان يتفضل علیکم چې ځان ځان غوره کی ځان غټ کی پتا سو باندې او دې چې کوم دې مشری غواړي هم مشرای کور صحیح ته چل دې دا ټول پروګرام دې ته جوړ دې دا وی دریم ولو شاء الله لانزل ملائکه او کچرته الله اراده کړې دې توحید ها لعنزل ملائکتن د پیغمبر را لګلو لعنزل ملائکتن نو خامخار لګلی به ملائکی ملائک به را لګلی او غیب مونږ را مسله بیان کړي وسړې سش کرا لګل دا خدای مونږ د قوم سره دی پلان کې کاز دی خوش دا خبره کوي الله وای بیا دې سوې سلورمه طریقه وای مونږ ځکه دا مسره نه منو چې ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین دا خبره خو مونږ په خوانو مشرانو کې نه دا اورېدلې بالکل دا اعبد الله یو الله لر بندگی خاص کوي دا مسله چرته و دا خو مونږ بالکل اورې درین نه پوه شو اذن په علاقې کې یو سره یو دغه تل اخوا سالار او منصور ورونو بدمعشان پوه شو خلک ډیر سخت دا کړو اخوا بدون ورته وي پاغې علاقې هغه خلک ډیر سخت دباو کړو په هغه باندې بیا دغه کول دباو ساتلو بیا ته تبلیغیان ورغلو وی راشي د الله او د رسول خبره کیږي هغه اوسره ته موږ په زمانه کې خو خدای او رسول او یو سالار یو منصور پوه شو موږ خو دغه سالار او منصور بل قصه نه وده قنه ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین ودا موږ نه دا اوریدلې د انکار طریقې تاسو ته بلی کې معلومیږي کنه یو طریقې دا او کوي ودا بشر دې نیمنو رسول د رسالت نه انکار دا طریقې دي ها بل طریقه دار یرید و یتفضل علیکم درېمه طریقه د انکار دار وی ولو شاء الله لام ذل ملائکتن سلورمه طریقه دار وی مسلې ناشنا راوړی دا سلو پنځمه طریقه دا دا ان هو الا رجل به جنہ وی ودا سړې دې په د باندې لیوان توپ د جنات تراغلی دي خوښ فتربصوا به حتى حين انتظار کوي د په بار کې تر یو زمانه پورې مړ بشي بیماری نه خپل نه لاړ شي بس تاسو به فارغ شئ ښا دا د یو طریقه دویم تاسو ګورئ کنه د قیامت په بار کې بیا اخاد دغه بل د قیامت بار کې نام د توحید په بار کې سورته صاد راو باسي سورته صاد و مصیبه دا دغه و معنا درويشته مصیبه درويشته و آیات پکې ګورئ امایات می پیدا کو ها هغه کې سوې ما سمعنا ها صاد صاد اجعل الالهه آیا جوړ کړی دي دو آیا جوړ کړ دو غن خدایان الہ واحده دا غینه جوړ ک یو خدای پیدام کړو شپږم آیات وګورئ پنځم اجعل الالهه آیا جوړ کړی د خدایان ګڼ الہ واحده یو خدای ان هذا لشیء عجاب ودا خو ډیر عجیب خبره ده عجیب قصې شروع کړې دومره ګڼ خدایانو بکار کو اوس دی وای دا یو دا ټول کارونه کیدا کولی شي نه نشي کولای دې خیال داوخه وانطلق الملأ او روان شو سرداران منهم د دوینا هغه سردارانو به دا دغه جلسه روان نه کړي نو بس ور داس یو مردار خو پکی نو چې تاغه مسله شروع کې او تقریر شروع کې ناغه روان شي سوي انیم شو علا انیم شو زی وی زی جلسه پرېګ دی خلکو ته ام وی زی ته نه واصبروا علی الہتکم او کلک شي په عبادت د خدایانو خپل باندې ان هاذا لشیء یراد یقینا دلته یو بل خبره د تاسو نه مقصود ده دلته یو بل شی د شاته مونږ ته پته لګي دا د منافق سړی سي د د یو چلو کی دا مونږ ته وای او دا مونږ ته پته لګي څه شی ده دا مشری غواړي سیاست پر سي ته چل دی خو شو دا دی په شاته بل منځ راوړی دا بیا پسې سوي ولې دا مسله نه مانی دا مسله ولې نه مانی وای ما سمعنا بهذا مونږ نه دا اورېدل دا خبره فل ملت الاخره ها په بل ملت کې په بل دین کې یا په بل قوم کې دا هم ته نه اورېدلې ان هاذا نه د داد یو د غنو خدایانو یو کول والا خبره الا اختلاق مگر د ځان نه دروغ جوړ کړی شوی دی دا خو د دروغ جوړ کړی شوی خبره را ده مونږ نه مانو مطلق انکار به کول د توحید نه ښا دا نه من دا نشته د سره دا خبره نشته ده ښا ښا دا خو د توحید په باره کې دا طریقه و د قیامت په باره کې به سوي سورته مؤمنون راو باسي یوتیا دواتیا او دریاتیا هم دغه سورته چې مخکې مرایسته و ومکه راو باسي خو هغه کې تل سم شي پاره کې یوتیا دواتیا دریاتیا پیدام بهاسی تریازی فلسوی دوی دا سی وی خوا بل قالو دی وی پا انکار د قیامت کې صحیح شو او بل قالو بلکې دوی وی پا انکار د قیامت کې مثل ما قال الاولون هغه شان خبره لکه په خوانو چې کړي وا په خوانو څه خبره کړي وا نو قالو دوی وای ا اذا متنا آیا چې مونږ مړ شو وکنا ترابن بیا خور شو وعظاما اډک شو ا انا لمبعوثون وی بیا به مونږ را پاسول شو دوباره به مونږ را پاسول شو خور شو اډک شو ارزه ختم شو بیا ورپسې سوی لقد وعدنا یقینا وعده کړی شوی وا مونږ سره نحنو مونږ سره و ابا او نا پلارانو زمونږ سره هاذا دغه وعده درا پاسې دو دوباره من قبل مخکد دینا ان هاذا ند دا وعده دوباره ژوندون الا اساطیر الاولین مگر لیکل شوی قصې د دروغ د پخوانو دی دا د پخوانو د دروغ قصې را روان دي پوه شوې زمونږ پلارانو کې دا قصه مشهوره وه چې تاسو به راپاسول شئ دوباره به راپاسئ بیا راپاسېدل وي نه دي راپاسېدلي پوه شوې نو وي نو ګوره د قیامت او د توحید فرق تاسو وکنه قیامت کې به وي ما سمعنا مونږ بالکل نه دا اورېدلې دلته وایي لقد وعدنا مونږ سره د دې وعده شوې وه زمونږ پلارانو سره هم شوې وه خو قصه دروغ ده پوه شو قصه دروغ ده نو د دې دواړو په انکارونو کې فرق تاسو پیژنده ښه چې مشرکین څنګه انکار کوي اوس قران کریم دغه قیامت چې ثابتې یا داغه بیان کوي نو داغه د پاره تقریبا شپږ تعبیرات استعمالي سو تعبیرات شپږ تعبیرات قران کریم استعمالي یو طریقه د قران کریم دای چې دی د دې موضوع د ایمان بالآخرت د قیامت د عقیده اهمیت بیانې د قیامت د عقیده څه بیانې اهمیت اهمیت څنګه بیانې وای دا عقیده ضرورت الدین نه ده کله به ته وای دا عقیده چې کومه ده کنه دا د مؤمنانو د صفاتو نه ده کله به وای دا عقیده چې ده کنه دا مدار د نجات چې نجات تر ته ملاویږي په دې عقیده به ته ملاویږي کله به ته وای دا عقیده چې ده کنه نو دا د خو صفاتونو دراتلو عقیده ده خو صفات په در کې راځي خدا عقیده ولره کله به ته وای د بد صفاتونو نه د بچ کېدو لپاره عقیده ده ښه عقیده دار چې قیامت ومني چې قیامت ومني تاکي به دار راځي ګور وته لکه سوره بقره سلورم آیات ها سلورم آیات کې ال تکي د مؤمنانو په صفات کې ذکر کوي په بنیادی عقایدو کې ذکر کوي ها قال مدین والذین یؤمنون بما انزل الیک هغه کسان چې ایمان راوړي په هغه قران باندې چې نازل کړي شوی دی تا ته ما انزل من قبلک او په هغه کتابونو باندې چې نازل کړي شوی دی مخکې ستانه واولئک هم المفلحون او یقینا هم دغه کسان کامیاب دي کامیابی په دې عقیده کې ده کله به دا په صفت دو دغه کې ذکر کړي خاشعين خلق عاجز الله تعجزي کوونکی لکه لار چې سورته بقره 46 راو باسي 46 پک سال وختمایا Mm. خا واستعینوا او مدد غواړی بالصبر فصبر سره والصلاه او قوم سره وانها لکبیره یقینا دا مسجد دا ثقیله دا ګران دی الا علی الخاشعين مگر نه په خشوع کوونکو په عاجزی کوونکو خلکو باندې خا اوس د دې صفت بیانې څه دی هغه دا دی الذين دا کسان دي يظنون چې عقیده لري انهم ملاقات ربهم چې دوی به ملاویږي در خپل سره ملاقات څه چي دی دغه دغه لقا قیامت دی وانهم الیه راجعون او یقینا هم دوی بخاص اغه الله ته واپس اغه الله ته واپس کیدونکې دي پوجې پلا کله به ایمان سره توحید ایمان بالتوحید او ایمان بالاخره ته په یو ځای کې راوړي چې تا ته پته د مسلې د اهمیت ولګي لکه سورته بقره کې لک پس مخ کې لاړ شه آیات نمبر 62 راوړل نو فلا خوف علیهم نبیر په دوی باندې ها وعمل صالحا او عمل نیک فلهم اجرهم عند ربهم نو دوی لپاره مزدوری د عمل د دوی د پنځ در خپل باندې ولا خوف علیهم او نه به ير په دوی باندې ولا هم يحزنون او نه به دوی غمجن کیږي دا سورۃ بقرہ 177 تلار شي التکی وای کته وای چې د خسړې شم نیک سړې شم کنه نو عقیده د اخرت ته ولري ها دا مان دې نیک سړی جوړ شي نو عقیده رسول را د اخرت ولري ها پېښوا لکه یو پکې عقیده د اخرت ته نو ټول قائد راخلی دی 177 ليس البر ان تولوا وجوهكم ندنيکی دغه په مخ ګرځولو کې قبل المشرقی طرف ته مشرق ته والمغربی او طرف ته مغرب ته نیکی څه شه دی خسړې کېګم نیک جوړېګم په پسه باندې وای دا ده ولکن البر لیکن نیکی چې دا ولکن ذل بر لیکن نیکی والا سړې چې دی من هغه څوک ته امن بالله چې ایمان راوړي په الله باندې ول یوم الاخر په ورځ د آخرت باندې ول ملائکه په ملائکه باندې والکتاب والنبیین بیا پسې ځلاسي خو لیکن من امن بالله والیوم الاخر نیکی دا ده چې په آخرت ایمان راوړ سړی بدن اعلی بدر کې خو صفاتونه دغه دي چې په الله په آخرت باندې سو کې ایمان راوړ خو صفات لپاره دا رنګ رتوي د بدو صفاتو نه بخلاصيږي د بدو اخلاقونه په سبان دي د آخرت په عقیده باندې لکه سورته بقره 228 راو باسي 200 اتوشتم پیدا کو خا پدې کې دا خبره ده چې خاون اولګي خل ته طلاق ور چې طلاق ورکی نو د خذ عدت بسمري د خذ عدت خدري حیضه دي ک چرته دا خذ سوا دا حایزه که چرته دا خزا آیسا وا نا امید او بس بیا دمر بډای شوی وایا نو هغه ټیم کې بیا درې میاشتې صحیح شو که چرته د خزې په خېټه باندې ماشوم نو بیا د دې عدت څومره دی بیا د دې عدت وضع حمل پورې دی چې دا ماشوم پیدا شي تر دغه پورې اوس دا خزه چې کوم دنه د دې په خېټه خو ماشوم دی دا ماشوم خو دې ته پته لګي په ابتدا کې خاون ته پته نه لګي اوس دا خزا دا ماشوم پټ کی دروغ وای خاون نظام خلاص کی پوښ کنه او پکې نه چې کوم دنه دا خلاص نه وي پوښ کنه خاون ته رجوع کولی شي خدا دروغ وای په دې کې دا دروغ خو بد اخلاق دي کنه نو الله تعالی دې بد اخلاق نه دا کوي چې دا مکو دروغ مو وایي دا ماشوم م پټوا په سبانی یری پر ورځ د اخرت باندې خچ اخرت باندې خو ایمان شته کنه ما ته خو بودریږي کنه نو دروغ مو وایا نو چې په اخرت ایمان نو دروغ بنوي او که په اخرت ایمان نو نو دروغ وای نو د بد اخلاق نه په څخ لاسیږي د اخرت په ایمان باندې دروغ بد اخلاق وګورئ الطلاق مرتان ها الطلاق دو کرته دی ابراشزا چې څنګه نو ورپسې څنګه دی ولا يحل لهن او نه دی جایز دوی ته ان یکتمن چې پټ کی ما هغه بچي خلق الله چې پیدا کړی دی الله تعالی فی ارحامهن په هغه رحمونو د دوی کې ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر کچرته دی په الله او په آخرت ایمان راوړي نو پټول دی نه کوي خوش خبره د سپینو کی صفا دیو کی نو په دې سره سره د بدو اخلاق نه سکیږي خلاصيږي یو طریقه د قران دا ده چې د موضوع اهمیت بیانې دا موضوع ډیره مهمه ده چې دا موضوع د مؤمنانو صفت ده دا موضوع ډیره مهمه ده چې د ضرورت د دین نه ده دا موضوع دومره مهمه ده چې په آخرت کې اولایک او اولایک هم المفلحون کامیابی په دی باندې ده دا موضوع دومره خه موضوع ده چې په دی باندې پتا کې خو صفات راځي ولکن البر من امن بالله والیوم الاخر دا موضوع دا سه موضوع چې تا په بد اخلاق او اخلاصي پوه شوي ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحام ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر دې په ایمان وای سړی چې ودریږي کنه بعضې وخت خو سړی وایي چې دې فلاني ته مې ښه بدرب کنزل وکړي بعضې وایي چې سړی وایي چې سم مې داسې ووالی خو بیا وایي د الله نه یېرېږم قیامت شته دی پوه شو کنه الله ته به ودریږو پوه شوې نو قیامت سړی څه کوي د ډېرو بدو کارونو نه را کنټرول کوي یو طریقه د قرآن دا دویمه طریقه د دې بالعکس راواله دویمه طریقه دار چې انکار د اخرت چې څوک کی نو دا بیا منشه د عیبونو ده د کې بیا بد بد خوینه پیدا شي سبب د هلاکت او د مصیبتونو ده پوښوی بد اخلاق پکې پیدا شي هلاک او تباشي مصیبتونه پر راځي ښا سورته دا په یو دیر شایتونو کې راغلی دا دغه خبره خو لیکن سورته نحل دوه اجتماعات په تور مثال لو باسي ښا چې څوک وي د قیامت نه ها والله سم دویشتم وای چې څوک د قیامت نه انکار کوي نو دا سړی بسی دا سړی به یو چکم دی نو د کې به استکباری ځان بو ته ډیر غټ ښکاری نو ډیر لوی لوی با دغه کیږي پوه شو کنه ګرځي به فزمکه او خیالونه په اسمان کې فالذین کسان لا یؤمنون بالآخرته چې ایمان نه راوړي په آخرت باندې قلوبهم زړونه دوی چې دي منکرتون انکار کوونکي دي د حق نه نور معنی بیا راځي وهم مستكبرون او حال دا دی چې دوی ځان لوی غنون کې هم دي خو اسوي ولې د منکر د آخرت ته نو منکر د آخرت یو خو هر حق نه مني پوه شوې یو پکې دا بد خوی وي یو پکې دا بد خوی چې ځانو ته ډیر غټ ښکاری ښا پوه شوې دغه دغه خدا یې را ویني چې بچا ته پیش کیږم ما نه سوال کیږي نو دې خو بس دی دې بریتونه تاو کی وي هم چومن دی ګرې نیست پوه شو کنه زما غونه بل چرته نو دا دا دغه پکې خوی پکې دغه شانتی په صورت نحل کې شپې تم آیات په سمو ګوري للذین د پاره دا کسانو لا یؤمنون بالآخرة چې ایمان نه راوړي په آخرت باندې مثل السو صفت بد دی مثل دلته کې معنی د صفات مثل برازي یا معنی کو مختلفه قران چې کله وای ان شاء الله تعالی نو دلته کې معنی د صفات سره دی صفات او حالت بد دی چې څوک خیرت نه مني ډیر بد اخلاقی ډیر بد صفات والا سړی خوش دا دا خجی بل دا چې مطلب په دی باندې عذابونه هلاکتونه او مصیبتونه راځي چې څوک خیرت نه مني سورته بنی اسرائیل دې پسې سورته ښه لسم آیات راو باسي وان الذين وان الذين او یقینا هغه کسان لا یؤمنون بالآخرة چې ایمان نه راوړي په آخرت باندې اعتدنا لهم عذابا الیما یقینا اعتدنا مون تیار کړی دی لهم دا غوی د پاره عذابا الیما عذاب دردناک دا دا کذاب بوت راځي څوک د قیامت نه انکار کوي دغه په سلال شي 15 سال وختم آیات وګوره 15 سال وختم آیات پاغه کې یو بل قباحت او بدی بیان نه کنا چې دا سړی الله په حق نه پوي ښا په حق نه پوي خوشوي قران باندې نه پوي قران ته نه کینی د قران ته چې دې ناس ته می کنا او ریه خو لیکن دې په خدای پاک پوي نه ښا چې څوک د الله نه سم رډیر یریږي په قران په خدای پاک ډیر پوي ښا ګورې وته 15 سال وخت مات نه راو باسه و اذا قرات القران او کله چې تل ولې قران نو جعلنا بینک مونږ جوړ کو پمینس تا کی و بین الذین او پمینس دا کسانو کی لا یؤمنون کی ایمان نه راوړي بالآخرت پاخرت باندې حجاب مستورا یو پرده پټا پټا پردای هغه پرده ښکاری نه پسترګو باندې پټه ده خو لیکن داسې پرده ده چې د دوی په ذهنونو باندې الله پاک راولي بس دې په هغه ټیم کې نه پوهېږي هر څه وله غوسه ورځي او دغه کېږي اوچتېږي را خلاصېږي چې دا دې څه وایي دا ولې وایي خو بس پوهېږي چې نه ښه الله پاک وله فهم نه ورکوي چې د زړه ته کوز شي صحیح شوه الله دې دې نه دغه کوي محرومه کوي بل چې کوم د قران کریم بکله کله دا طریقه اختیاري چې خدا منکرین چې انکار کوي د قیامت نه نو د قیامت نه د انکار په باره کې دوی څه وایي څه خبرې کوي څه دلیل وایي څه عقل څه د عقلی نقلی دلیل په پیش کوي کې نه پیش کوي نو مختلفه طریقې دي په دې باب کې ډېر آیاتونه دي خو موږ یو څو پیش کوو یو دا ده چې دوی به بس خپل عقل نه یو خبر راو باسي بس مطلق انکار چوته وي سو ته مطلق نه منم ولې نه مانی څه دلیل دی نه بس نه نه دا څنګه کې دي چې دا ما عقل نه مني ستا عقل دی ورچې نه مني سورت انعام راو باسه یو مسیفارا 29 نمبر آیات ها دا د دوی د انکار طریقه ده ها د انکار طریقه یو دا 29 یو کم دیر شم دې کې دوی سره یو دلیل مشترک نه پیدا مکرم وقالو وای دوی ان هي الا ان هي لکنا ان هي نه دا جوان الا حیاتنا الدنیا مگر دا جوان زمون د نږدې ده دنیا دلته کې دا موصوف صفت اضافه معنی باندې کې جوان د دنیا جوان د دنیا نه راځي اضافي معنی ده حیاتنا الدنیا جوان زمونږ دا نږدې جوان ده جوان زمونږ دا دنیوي جوان ده صحیح شو دا وانه بکی وما نحنو او نه یو مونږه بمبعوثین دوباره را پاسولی شوی نه چې مونږ را پاسول عقل مې نه مني ای څه دلیل نه نه دلیل مې پرېدا نه منم سورته هود راو باسي دولسمه سپاره ها و ما یاتای کراو باسي پیدا هم کو ان شاء الله چې جواب پیدا کړو و ما یاد خا روست په سرا شي دغه ولا ان قلت پیدا کو ولا ان قلت پکې مینس کرا دي ولا ان قلت او چرته ته دا خبرو کې انکم مبعوثو ولا ان قلت کچرته ته وای کچرته ته ورته وای انکم مبعوثون یقینا تاسو برا پاسول شئ من بعد الموت پس د مرګنا لا یقولن الذين كفروا نو خامخا ویا کسان چې کافر دي ان هاذا وینه دا خبره الا سحر مبین مگر څه دی دروغ کار دی دروغ جادو معنی باندې کوي سحر په دریو سلور معنی سره قران کې راځي ځان نه تبول ته کې سامان د جادو ده چې سړی ته خبره کې ته به دوباره را پاسول شي هغه دا جادو دي څنګه جادو دي پوه شي هو او تارا پاسول خو نه کنه نه دی وی الا سحر مبین ندی دا مگر دروغ کار دی ښکار دروغ جن دروغ وای دا قصه دې کم دان راو باسل چې ته مونږ ته واجب به را پاسول شي قران کریم کله کله د دوی د دی دغه کوي ښا دوی هغه دلیل پیش کوي چې صد دلیل دي سره دوی دلیل ذکر کوي ښا دوی هم یو دلیل ذکر کوي دلیل نور نشته دی د دوی په عقل کې یو شی دی ته ناممکن اخکاری بس هغه ذکر کوي حالانکه دی ګور نه چې قدرتونه د الله تعالی دومره دي چې دومره سیونه پیدا کړی دي دا ناممکنات نه خونه ده لکه سورته الرعد راو باسي پنځم آیات ښا پنځم آیات وګورئ د رسم سفاره نو پنځم آیات او ان تعجب و ان تعجب کته تعجب کې کده کوم خبره نستا تعجب راځي کنه الله وی او تعجب به دې خبره نو کا فعجب قولهم نو عجیب د وینا د دوی چې دوی سوي ا اذا كنا ترابا آیا چې شومونګه خاورې ا ان لفی خلق جدید نو آیا یوب مونږ بیا په نوې پیدایش کې و مونږ به دوباره را پاسول شو عجیب خبره نه کې دا خو ناشنا خبره ده چې سړی به خاورې شي نو خطه په اول ځل څه شوي ته د خاورې نه کمزوری وي د اوبو نه نه پیدا پوه شوې اوبه خو د خاورې نه کمزوري دي په یو ځای کې ټینګېدی نه شي خپل جسم نه نشي کنټرول کولی ته د هغې نه الله پیدا کړی او د خاورې نه دې نشي پیدا کولی د خاورې نه بلې پیدا کړي که نه نقاش نقش ثاني بهتر کشد زه اول پوه شوې نقاش چې دویمه نقشه جوړوي په دو عام انسانانو کې نو دا اول نه بهتره جوړي نو الله ته خو دواړه یو برابر دي خو چې تی اول ځل جوړ کړي دویم ځل بدیم جوړ کی کنه خوش دا خبره نو دا الله ویسا جی بل دوی ته دا ناشنا ښکاری کله کله دوی سره نور لار ورکه شي نو په قسمونو شروع کی سو کی په قسمونو شروع کی لکه سوره النحل راو باسي سوار له سم سي پاراو پسي 38 سوي ايعدكم ايا وعده کوي د تاسو سره دي انکم دا خبره چې تاسو اذا متتم چې کله تاسو مړ شئ وکنتم ترابا او شئ تاسو خاوري نو انکم مخرجون وعظاما او اډکی انکم مخرجون نو تاسو به دوباره را پاسول شئ دا څنګه چل نه خو مه نه لا نه مو ته مړ کیګو نه خیر ژوند کیګو نو وی نه مارل نه نه نه دا وای بعضی په مونږ کې مړ کیږي بعضی پیدا کیږي دا روان ده سلسله په دنیا کې بس دغه ده په دې کې د مړ کېدل دی او څوک ژوند را پیدا دغه کیږي پیدا کیږي څوک مړ کیږي وما نحنو بمبعوثین اور پسې وای مونږ نه یو دوباره را پاسول شوی ښه نو دا سړی چې خبره کوي په هغه اعتراض کوي د دې عقیدې پوجا وایي ان هو نه دی دا سړی پیغمبر یادوي الا رجل مګر سړی دی افترا علی الله کذبا چې تړلی دی په الله باندې دروغ وما نحن له بمؤمنین او نه یو موږ د په خبره باندې اعتبار کوونکی د په خبره موږ اعتبار نه راځي دا دروغ وایي پوه شئ د په الله دروغ تړلی دا بل طریقه د انکار وتا سو کته کنه دا شو ها نو دا طرق دا دا دریم طرزو چې طریقې د انکار د دوی قران بیانې ها چې دوی د قیامت لسنګ انکار کوي سلورمه طریقه قران کریم دغه قیامت ثابتې په دلایل سره او د دوی د شبهات او اعتراضات دفع کوي چې پرېږدم هغه تک خبره او غلطه خبره دی وکړه او هغه قران کریم چې دغه قیامت ثابتې او د دې د شبهات د پکې د په مجموعه راجمه کې تقریبا 14 جوړیږي سره جوړیږي 14 جوړیږي ها کله ورته قیامت ثابتې وتوي اغه توي قیاس الاعاده څو ورته وي علی الخلق الاول اول ځل می پیدا کړی کنه صحیح شو نو په دې باندې دویم ځل پیدایش ته قیاس کنه عقل دې دومره کار نه کوي تا اول ځل چرته اول ځل د هیڅ وجود نه اوس خو باندې بیا په قبر کې تر تاسو خاور پراته وي ساړډو کې باندې پروتي را پا باندې سم په اول ځل کې تاسو هیڅ شي نو خو شو کنه هیڅ شي نو چرته په سبزو کې پروت وي چرته د غوي وخه واسطه پلان به خوري دا غي به نه جوړ شوی دا غي نه بیا منی جوړ شوی دا پیدا غي نه پیدا شوی ته د سس شي نه مارا پیدا کړ نو دوباره د څنګه نشم را پاسول په اول قیاده اعاده باندې قیاس وکړه صحیح شو او اول په خلقو کې دا طرز وی ګره یاد ساتي خلقو کې مخلوق کې دا طرز وی چې په یو ځل یو شی جوړ کینو چې په دویم ځل جوړی دا غینه خ جوړی کني جوړی هغه ته آسان البته په الله باندې دواړه یو برابر دي خو الله په باره کې چې کله راضي چې اهون علی دا په هغه باندې ډیر آسان دی دا اول ځل نو مطلب به دا چې دا دواړه ورته آسان دي خو تاسو په عقل کې خدا اول ځل ډیر آسان ښکاری دا دویم ځل ډیر آسان ښکاری لکه تاسو ګورئ دا تقریبا په یولو سو آیاتونو کې په قران کې اعاده علی الخلق الاول لاغلی مونږ ته به تور مثال یو سو پیش کو لکه وګورئ اول سورته بقره اته وشتم آیات وګورئ ها پیدا مکو کیف تکفرون بالله سرنګ تاسو انکار کوي د الله نه وکنتم امواتن یا شرک کوي د الله سره وکنتم امواتن او حال دا چې تاسو نه وي امواتن دې دا کې مطلب دان دی خته مړ وي امواتن نه وي نه وي نو فاحیاکم نو ژوند کړی تاسو الله اول دل نه ژوند کړی نو ثم یمیتکم بیا به دې مړ کی نو ثم یحییکم بیا به دې راجوندې کی نو چې راجوندې شې نو ثم الیه ترجعون بیا باغی الله طرف ته تاسو واپس کیږي بیا به زی الله تخا دغه شان چې څنګه اول دل نوی او را پیدا کړم داسې به بیا دوباره را پیدا کی دا ناممکن نه ده ښا سورته اعراف تلال شي 29 آیات وګورئ اته اتمه سپاره ده اعراف آیات نمبر 29 یو کم دیرشم آیات ها قل امر ربي ورته وای امر کړ دې رب زما ماتا بالقسط په عدل سره په انصاف سره بل راته دا امر کړ دې واقیم وجوهکم عند كل مسجد ودعوه مخلصین له الدين او دا چې قائم کوي مخونه خپل یعنی خالص کوي نیتونه خپل دا عند کل مسجد پنځ د هر مسجد باندې هر مسجد یا عند کل سدت و صلات خو شوی دا معنی کړل ودعوه او را بلی الله مدد غواړي د الله نه مخلصین په داسې حال کې چې خالص کوونکی تاسو له هغه الله تعالی دین ته دعا صحیح سوای پسې کما بدعکم لکه څنګه چې اول پیدا کړی وای تعودون ام دغه شان برا واپس شي څنګه اول پیدا کړی دغه شان برا واپس شي حدیث کې راځي را پا بس تاسو حفاتن عراتن غرلا پوښتې بربند س پیبلا غرلن ناسنتا پوښتې دغه شان ته برا خوشي لکه څنګه چې اول ځل ښا بیا بدل پیدا سورت بنی اسرائیل پنځل لسمه سپاره کې وګورئ هغه کوم قیاس ته ښا هغه دوی په جواب کې دی بنی اسرائیل 49 نمبر آیات یو کم 50 تم آیات یو کم 50 تم آیات چې زه به دا شم دا به شم اډوکې به اډوکې خو بیا هم ستا د جنس نه دی دا پرېږده کونو حجارتن شی کاڼي کاڼی ځان نه جوړ کا او حدیدن یا اوسپنه شی او خلقا یا هغه پیدای هغه مخلوق د ځان نه جوړ کا مما د هغه نه یکبر فی صدورکم چې هغه لوی وي ستاسو په سینو کې ډېر ګران د تخکار چې دا به څنګه پیدا کوي دا نو چې دا ورته تو وای دا شی ځان نه جوړ کړي نو خدوی وای خپې دا کیږي و آو نو فسيقولون زرد چې دوی به وای مې يعيدنا سوک بم دوباره را پاسي نو قل ورته وایا الذي فطركم اول مره اغه ذات چې اول ځل پیدا کړي وي اول ځل پیدا کړي وي نو فسينغذونا نو زرد چې را وګدای بدی الیک تا ته رؤوسهم سرون خپل سر د سره وګد کیخه ډیر دغه اعتراض د وجنه پوه شوي نو څه به وایي ویقولون وایي به متاه کله به بیا دا فزه کله به راته ووایه نو قل ورته ووایه عسا ان یکون قریبا زرد چې نږدې به خیر دی وبې ویني دغه مه کوه پوه شوي دا دغه شانتي سورته قیامه راوباسي سورت قیامه یو کم دیر شمه ده سینتیس نوالی تر چالیس پوری وګوری و دیر شم نه تر سلوی اختم آیت اخیری آیتونه دی خواه یادام کن قیامه اخیر تلو شا بل پانو اخر پانو آیا نه د دغه ذات چې داسې پیدایش کوي د اوبونه نه د قادر علی ان په دې خبره باندې یحیی الموتا چې پیدا کی یحیی الموتا چې را ژوندۍ کی مړی آیا هغه قادر نه دی موږ وایو بلا ولې نه د قادر بالکل قادر دی چې د اوبونه پیدا کوي نو دا ډوکو د خاور نه پیدا کول پیدا کولی شي سورت روم کې وای دا کار ماته ډیر اسان دی د اول ځل پیدایش نه د مخلوق په ذهن کې دا کار ډیر اسان ښکاری مخلوق له دا قیاس غلط دی سورت روم په یوشتمه سپاره ده ویشتم آیات ته پکې ښا ویشتم آیات کوي دا ماته ډیر آسان دی دا ول ځل ما ته نه خو د خلکو په ذهن کې کنه د الله تعالی ته خود واړه یو شان آسان دي پوه شئ وهو الذي خاص الله غذات ته يبدا الخلق چې ابتداء پیدا کوي مخلوق ثم يعيده نو بیا دوباره پیدا کوي وهو اهون علي او دا دوباره پیدا کول بعد دا معنا کړی دا اهون دا ډیر آسان دی عليه پاغه باندې دا ول دل اول ځل نه خو آسان څنګه دی اول ځل خو مغه ته آسان دی نه بس دا د مخلوق په ذهن کې که چرته دا معنی شي یا دې کې نور معنی مشته په ټوله معتبر دي اوس دا یو طریقه د قران کریم چې تاسو به د اول ځل پیدایش دغه خی چې دا ګوره اول ځل باندې قیاس کنه دویمه طریقه د قران دای چې د اسمانونو د زمکو په پیدایش پیدا ته قیاس کوي دا قیامت دا دوباره را پاسول چې ولکه قیامت ته هم نه مانی نو ته وای چې ما بسنګ پیدا کړي نو ته دومره دغه ته تغټه کا اسمان غټه ته غټه کزما کا غټه ته غټه کا غر غټه الله دانړي پیدا کړي پتا بم پیدا کړي لکه سورته بنی اسرائیل 15 سپاره ننانوے نمبر آیات یو کم سلم پیدام کو اولم یرو آیا نګوری دا مخلوق دا مشرکان ان الله چې یقینا الله تعالی الذي غذات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی د اسمانونو او زمکا قادر هغه قادر نه دی علا ان پدی خبره باندې قادر قادر دی علا ان پدی خبره باندې یخلق چې دوی پیدا کی چې پیدا کی مثلهم په مثل د دوی باندې د دوی په مثل باندې ان دوی بار را پیدا کی پوه کنه د دوی غوند خلق پیدا کی دوی لري کی نو ګوره دا الله کولی چې اسمانونه او زمکه پیدا کړي خلق السماوات والارض مخلوقي ولې هغه پدی خبره قادر نه دی بالکل قادر دی دغه رنګ سورته یاسین کې مرادی په 81 نمبر آیات کې یو اتیا آیات کی دویشتم درویشتم سپاره کی کسی اولیس الذی آیا نه دی غزات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دی اسمانونه او زمکا بقادر قادرا علا ان په دې خبره باندې یخلق چې پیدا کی مثلهم په مثل دوی باندې بلا بخپل وای ولې نه دی ولې نه دی او هو الخلاق العلیم او غال الله تعالی خ پیدا کوونکی او عالم دی خوش دا دغه دریم نمبر کله قیاس کئی د قران کریم د څلور قیاسات څخه یو دو قیاس ذکر شو قران کریم د قیامت ستاره دوباره ژوندون قیاس کئی د زمکه په ژوندون باندې زمکه هم کلم راشي کنه فصل بوټي خزان ته مکمل ارسو وچی کنه چې وچی باران نه وی قد سالی راشي دا وختونو کې وچی الله پاک دوباره راځوان دی کی نو چې دوباره راځوان دی کی نو چې زمکه راځوان دی کی کنه هغه وچه دانه خوش کنه دا غي نتیغونه راو باسي هغه ته نه ګوري سورته اعراف راو باسي اتمه سپاره ده و پندوس تمایات راو باسي ها 57 نمبر ده دا کړو ان شاء الله وهو الذي وهو الذي خاص الله غذات ته يرسل الرياح چرالی کی بادنا بشرن زیر ور کونکی بین یدی رحمته مخک در رحمت د الله د باران نه د باران نه مخک واغان راشي کړه پوری یا واته وګوري کنه چې ماهره خلک ویل ک باران امکان فانزلنا به الماء نو مونږ راو راو راو د دین او بو فاخ راو راو په دې سره او بو فاخرجنا نو راو با سمونګه به په دغه او بو سره من کل الثمرات د هر قسم غلونا کذالک نخرج الموتى دغه رنگ به مونږ مړی راو باسو دغه رنگ به مړی راو باسو لعلکم تذکرون دې لپاره چې تاسو نصیحت واخلئ سورته حج تلاړ چا ولسمه سپاره ده پنځم او شپږم آیات وګورئ تا ولسمه سپاره کې حج ده او پنځم او شپږم آیات وګورئ ښا دو مسلې د زمکه د باران نه او د زمکه د تازګۍ نه دو مسلې ثابتې ښا یو د الله توحید او دویم نمبر څه دی د وجود د الله توحید د الله او دویم نمبر قیامت څنګه وتر الارض او ته به وینې ځمکه حامدتن وچا پوه شوې فاذا انزلنا نو کله چې مونږه دا وچا په ځای کنکره ته جوړ شي کنه کله کا پرته فاذا انزلنا نو کله چې مونږه را ورو په دې باندې علی په دې باندې الماء او بو نو اهتزت اهتزت نو د ازمکا څه شي او خوځي خیریه پانچ تر لس کې صحیح شو فاذا انزلنا نو کله چې راوورو مونږه علیه په دې ځمکه باندې الماء اوبو نو اهتزت دا اوخوزی دا تازه شي حرکت کی مطلب حرکت دا دی چې دا دغه شي دا سینم دی یو خو لوړه جوړه تلاړه شي دویم نمبر مطلب دا خوشاله نه لکه دغه شي خوشاله غوند وربت او ګوګش راو پړسی کی دا ځمکه سازي ځمکه سي هغه سره دغه شي را ډډ شي خو شي وانبتت او زرغون کی من کل زوج بهیج د هر نوع تازه نه پوچ پړقیدون کی ذالک دا د سو ذالک دغه خبره سره پاره بان الله هو الحق په دې خبره باندې دلیل د یقینا الله تعالی حق دی وجود دا غ توحید دا غ وانه یقینا غ الله تعالی یحیی الموتى راجوان دی کی بمړي وانه علی کل شیء قدیر او یقینا هغه الله پاره یو سیز باندې قادر دی زمکه را ژوند دی کړه دانه نه تی غرا او باسلا نو تابم پیدا کی دا قیاس مو نه کنه قیاس کله په دې طرز کې قران کریم کله به قران کریم قیاس کوي د اعادی په دنیا کې په مړی راځوندې کول باندې کله کله معجزاتن په دنیا کې مړی راځوندې کړي په دنیا کې څه کړي جوړ مړی راځوندې کړي نو دا هغه نه بتا ته قیاس کوي چې ولکه د دې ته خو وګوره کنه هغه پلاني ځکه پلاني سره څوم راځوندې کو نو بس ته کنه دغه سن بتا سره راځوندې کم کنه عقیده ومني سورۃ البقره دریا تیایم آیت وګورئ دریا تیایم آیت یادام اتریس بنی اسرائیل کې بنی اسرائیل لګیدل د قبایلو ا د پښتنو د باز رواج مطابق کنه په خوابه کې د اوس نشته میراث به وي میراث یاره یو سړی به یوازې به هغه مړ پوه شو کنه بس دا غمال دولت پاغه رشتہ دارانو ولید پر مړ کو چوای دوی دا شانتی یو سړی خوشوي هغه دوه خبرې په کولې یو هغه مړ کړو نو په هغه مال جایداد غستلو دویم نمبر دا کار وکړو چې دا هغه داوه په بل چا باندې شنو بل چا ته بدی ورړول پوه شو کنه جګ به پاره باندې یو صحیح شو عامل کاکا او عامل کاکا یې مړ کړو چې هغه مړ کړو نو اوس دغه ځای کې دوی موسی علیه السلام هغه بیا راځي چې دا غوای د دې لپاره نه لکړو کدي لپاره نه حقیقت دا چې معلومی دا چې د دې لپاره نه ولا لکړو غوا خو موسی علی السلام ته دې زکه لاله چې د سخی عبادت کړو نو هغه ته چې الله تاسو ته امر کوي غوا لاله کړي خو به هر حال دوی غوا لاله کړي وا چې لاله کړي وا دې کی خبر راغ موسی علی السلام ته مقدمه رااله مقدمه رااله چې یاره دا سړی قتل کړل د دوی خیال خو داو چې موسی علی السلام به قسم غوړي قسم ته مون تیار نه شو پوه شو کنه بس مدعی باندې دغه دې بینه ده په مدعی علیه باندې سره قسم دغه په مدعی باندې شاهدان دي په مدعی علیه باندې قسم دې نو موږ به دعوه وکړو موږ مدعیان یو موږ به دعوه وکړو بینه موږ پیش کولې چې د ځان نه بغړ ور غواهان نه پیدا کړو خسان ملاوی کې وبش او مدعلیه که قسمونه او کې بل فرض انکاروم کې هغه بچم شي اول خو موږ بینه پیش کو خو بیا هم کیس خو پاغي راش موږ ته خپل اعمال دولت پاتې شي او غي باندې کیس ووري چې کله راي موسی علی السلام بینه کیسه خدا سره نه دا ستل به وکي کنه دعوه دلیل په ځای پرې خو د قصه معجزې ته لاړه فقلنا نو وی مونږه اضربوه وهی دا مړې به بعضها په بعضی سره دی غوا باندې یو ټوکړه د غوا د غوخه نه راوالی دا مړې په وهی وی وهلو کلا چې وی وهلو کلا نو هغه مړې راځوان دي چې راځوان دي چې موسی علی السلام ته تاسو کې ویل کا چا مړ کړي وی فلانی خپل وراره وجلې ما وی ښا چې دا قصه الله وکي کنه نو وای کذالک یحیی الله الموتى نو دغه رنگي برا ژوند کې الله تعالی مړی ها و یریکم آیاته او خیتا است آیاتنا نشانی د قدرت خپل لعلکم تعقلون دې پار ته تاسو عقل لرئ کترو نو مونږ ورته وی ادربوه وهی دا مړ به بعضها په بعضی سره دی غوا باندې نو چې وی والو نو بس باندې شو نو اقرار یې وکړه کیسه خو ختمه شو هغه ته ګور نه ذکر کوي خو بنیادی عقیده ترازی وای کذالک یحیی الله الموت دغه رنگ را ژوند دی کوي با الله مړي و یریکم آیاته او خی تاسو ته نشانی د قدرت خپل لعلکم تعقلون دې پارت تاسو عقل لري پوه شي ثابت کړه کنه چې ګور داسې مړي را ژوند دی کوم لګ څنګه چې مې امین را ژوند دی دوستو تریال استلاټ په دې سپارک په دې دغه کې په دې صورت کې دوی مې سپارک ده دوستو تریال پیدام بنی اسرائیلو کې د یو بغیرته مخلوق قصه الله بیانې خان تاسو وګورئ 243 کې الله ورته وی جنگو کوي جنگ دې څه شي جنگو پوښوي لاړل د علاقې پرې خو دوی پرې به دي کنه مونږ ته سګران خو نه پوښوي او تختې د وی جنگ کنه پوښ پیغمبر ورته جنگو کوي جنگ چې جنگ نه کوا الله یو له تختې دی مرګ دې پکې جنگ کې ځان جنگ پښتانه وای کنه چې جنگ لته نه مړ بنو نو دا وی ځانو باسل غواړي داسته ورسېدا خو څه چې دی په تاریخ انساني کې د حمله پچانه ده ثابته ها د هندستان حمله پچانه ده ثابته خو چې ځکه دغه علامه اقبال وایي کنه چې غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام دا قوم دی خو شن دغه شی نو وهم الوف نو حال دار چې په زرګونو کم نو حذر الموت د سنه او تحت دل د وجد یری د مرګنا حذر الموت د وجد یری د مرګنا چې د یری د مرګ نو تخته نو فقار لهم الله موتو الله ورته وی مرشي خوشي تاسو د ژوند نه مرګ خله ورکشي خوشي چې مرشو پیغمبر راغی یا الله وی دا خود بیا خلق ته خو تیر ژوند کې الله دې یقینا دا به وقوف ته دا الله ته زاری وکړه چې وی کړه نو ثم احیاهم بیا الله را ژوند کړل ان الله لذو فضل علی الناس ولكن اکثر الناس لا یشکرون یقینا الله تعالی د لوی فضل والا د په خلکو باندې لیکن اکثر د خلکو نه شکر نه ادا کوي په دې کې ورته دا ثابت کړه چې مړی داس را ژوند کوم صحیح شو مړی را ژوند کوم لارشل پسې 259 200 یو کم شپې تمایا کړل درې مسکار کړه یو سړیو ویل کیږي چې عزیر علی السلام پیغمبر وو نو د کوم لا اختلاف دی خو به هر حال دغه یو عزیر علی السلام تیرې دو د بنی اسرائیل کلو جالوت وران کړو جالوت په بمبار کړو کوښښ او سمې خراب کړو یا بخت نصر وای خراب کړو بهر حال خو جالوت دور یادېږي چې جالوت ران کړو چې جالوت ران کړو چې دوی قتل دا کله دی غریب خپش خدا خبره کوي یاره چې الله به دا څنګه دوباره راځوند کی ګوره د پیغمبر ګوره را بشی دا به وایو پیغمبر شک نشته خو هغه وی چې د دې د دوباره راځوند کولو طریقه به څنګه طریقې کار به څنګه یاره داسې به را ژوند کوي چې بیا به مطلب یو سړی راشي او هغه به وادو کیو داغه نه به دا اولاد پیدا کیږي کنه بل طریقه به طریقه به څنګه دا طریقې باره کې تاسو کې پیغمبر دغه نه نو دا هغه واقع بیانې او کلذي یا پشان دا غسړي صحیح شو کنه او مر علی قريه چې تیر شو پاغه کلی باندې پاغه خار باندې قريه قران کې معنا د خار سره راځي وهي خاويه او په داسې حال کې چې دا خار را پریوته علی عروش یا پچتون خپل باندې پچتون باندې را پریوته کچت را پریوته نه چت ته خیال دې کړی کنه چې آبادی زړه شنه اول چت را پریوته چې چت را پریوته بیا څه زمان دا دیوالونه ولاړی ولاړی بارانونه پکې ګم بیا پیدا یو دیوال بیا پیدا بل دیوال دا دیوالونه بیا پچتون راشي او هي خاويه على عروشها ندوي قال دوي ان يحيي هذه الله بعد موتها سرنګ با ژوندې کی الله دا خار پس د مرګ د دینا خار به بیا الله څنګه را ژوندې کی فاماته الله نو مړکا الله دې مئات عام سل کالا سل کالا مړکو ثم بعثه بیا دوباره را پاسو چې را پایسو نو قال ورته وی کم لبستا سمره وخت دې تیر کو قال لبست یوما او بعد یوم دوی ما خو وخت تیر کو په دې مرګ کې یوما یو ورځ او بعد یوم یا بعض ورځ وا کله به ذهن تراله چیر پرون دا مال لکه چې مړو پوښوي ورځ لکه چې تیر شوی دا لکه چې سحر مړو ما ما خام را پاسیدم او کله به چې نه لګ دغه او لګ وخت ور دي یوی ورځ سې سخه ما په دنیا کې تیر کړی ونه دا بعد یوم د خر ډوکی یو ځای پروت خپاغه ځای پرتا پوه شوې دغه پختۍ بل ځای پرتا دا پراته دي نو وانظر ال العظام کیف ننشزها سرنګ موږ حرکت ورکو دیتا نور خر رتا هغه باندې یو ډوکی را خوشې دل تراش وختي یو ځای چې د ملا تیر سره بل راشي بل راشي دا سره شروع شو دا عزر علیہ السلام ته ګوري ښا ثم نکسوها لحما بیا اغوندو مونږه دیتا لحمن غوخه دا وته ګوره دا رال رال رال ټول سره یو ځای شو خر جوړ شو आवाज وکړو خو شوي چې وی کو فلما تبين له نو هر کله چې ښکارا شو د تدا کیفیت دا کیفیت او تخکارا چې الله څنګه را ژوند کول کوي نو قال دوی اعلم الله زخه پوهه ما پوښوي ان الله على كل شيء قدير في دم دارس یقینا الله تعالی په هر یو څه باندې قدرت لرونکی دی الله زستا د قدرت اعتراف کوم بالکل وشو صحیح دایره ته د مړي د ژوند کولو درې مواقعه تاسو مونږ ته کنه قران کریم کې دوی ته وایي قیاس الاعاده علی الخلق الاول او قیاس الاعاده دا قیاس دی عادی دی په اعادی فی الدنیا باندې په دنیا کې چې کم دوباره پیدایشونه کړی دی الله تعالی نو هغه باندې ته قیاس کوي خدای ته وګوره دینه پیدا دغه واخلته عقل والا سلورم خا سلورم واقع وګورئ سلورم واقع 260 نمبر آیات تلاتی پسې 260 خا 260 پیتم آیات دغه سه واقع ابراهيم عليه السلام ابراهيم عليه السلام هم چې سوال کین غره ان بويبا کیف وای خو دا کیف معنا هم دکرا چې ګنې په قدرت د الله کې شک نه دی ښا خدا وای چې دا کیفیت به څنګه چې دا ملي دلې نو ډیر خوان به کړی و اذ قال ابراهيم یاد کا پا وقت تو ابراهيم عليه السلام ربي اي رب زما اريني او خيماتا كيف تحيي الموتى سرنګ ترا ژوند کې مړي مړي څنګه ژوند کې الله د دې کیفیت بسنګي قدرت منو قال الله ورته وی ولم تؤمن دا ګور الله پاک زمونږ او تاسو لپاره وی خو الله ته پتا وا چې ابراهيم عليه السلام پویا دی خو زما او تاسو لپاره ورته وی ولم تؤمن ولې ته دا خبره نه مانی یقین دي نشته ده دا ما او تعالی پاره و چې سبا د ابراهیم علی السلام په عقیده کې شک ونه کړي پوه شو کنه نو الله ته پته چې د ابراهیم علی السلام یقین خوشته ده خو لیکن صرف او صرف چې کوم دغه کیفیت ګوري قال هغه وی بلا ولنا الله ولې یقین مشته ده ولکن دا لیکن دا سوال کوم د دې لپاره لیتما ان قلبی چې دا ځړمه اطمینان والی دا زړه می پورا مطمئن شي کله ګورا دلایل او کله مشاهده په مشاهده فستر ګور سړی او شی ویني کنه سم دا زړه مطمئن شي قال الله ورته وی فخذ اربعه من الطير نو خدا سکارو کا واخلا سلور د مارغانو نه فسرهن الیک هغه ځای کې چې کوم غرونه منهن نه دې مارغانو نه جز ان یو حصہ یو برخه ثم دعوهن نو بیا आवाज وکوي تا چې راشه یو چرګا راشه کنه پوه چې کوم आवाज وته نوم وته یا او مطلب بل کم مارغو ما کونتر بلا تاوس او دا مرغی راوخته چراوی غخته ثم دعوهن نو یاتینک را بشی تا تا سعین پمنډ باندې دا برته داسې راشي کنه چې تاسو به اندازه ولګي نو چې دا وشي نو وعلم پوه شه ان الله عزیز حکیم چې یقینا الله تعالی زور ور دی قدرت والا دی حکیم حکمت والا دی الله پاک حکمتونه دې چې خلکو نه دا خلق دوباره پټ کړي دې نه دا الله پاک کولی چې ها خو شوي دا دې ته وقول چې دا سه پیدایش کوم نو دې ته کله قیامت ثابتې د قیامت د اثبات سلورمه طریقه قران کریم دا قیا په دلیل سره دا کوي چې قیاس ته اعادی په اخرت کې چې دوباره باندې پیدا کی په اخرت کې په دوباره پیدایش باندې په دنیا کې په دنیا کې څنګه دوباره پیدایش نه کړی تو ګوره دا کله به د قران کریم طریقه په دې کې دا وی چې اثبات د قیامت بر تکي خو په خپل قدرت تصرف او اختیار سره چې زما قدرت شته زما تصرف ته زما اختیارات دي ولې نشم کولای چې تینه مانی سورت رعد را واړوي دوی میات دیار لسمه سپاره کې رعد دی دوی میات وګورئ تاسو پیدام درې میات الله الذي الله غذات طرف السماوات چې پیدا پورته کړی دي اسمانونه بغیر عمد ترونها بغیر د اغستن نه تاسو ویني پوښوي یعنی داسې ستن نشته چې تاسو ویني یا ستن وی پوښ کنه ثم استوى على العرش درې میات ته خد یار لسمه سپاره کې سورته رعد ده ها دویم دی خد دویم دی صحیح شو الله الذي رفع السماوات الله غذات چې پورته کړی دی واسما اسمانونه بغیر عمد بغیر دستن نه ترونه چې تاسو وینئ د اسمانونه وینئ چې ستن نشته یا ستن داسې کوي ویم هغه ستن نشته چې تاسو وینئ ثم استوى على العرش بیا مستوی شو الله تعالی په عرش باندې لکه څنګه چې داغه شان سره خای وسخر الشمس والقمر او تابع کړي د نور او سپوږمۍ د خپل امر نو کلون دا ټول چې دی یجری چلیږي لاجل مسمى ترغه نیټه وخت مقرره پوري یو خاص وخت هغه پر بچلیږي به قیامت راشي ختم بشي یدبر الامر تدبیر کوي د کارونو یفسر الایات او تفصیل بیان په تفصیل سره بیانې الایات دلائل د قدرت خپل لعلکم بلقاء ربکم توقنون دا سره لپاره کوي د لپاره تاسو په ملاقات در ملاقات طرف ته قیامت دی توقنون تاسو یقینو کوي دا دلایل د تدارف السماوات اسمان می پورته کړي زمکه می پیدا کړي دا پوښوي نور می د خپل امر تابع کړي د سپګمۍ می تابع کړي دا تدبیر د کارونو کوم دا تر سره پیار بیانې چې په قیامت ته کې دراشي چې ولکه چې دا هر څه کول شي نه دا زس شي هم چې مان شي پیدا کولې ولې است انساني پوښ کنه دومره غرور در کړاغله چې مان شي پیدا کولې څنګه دې نشي پیدا کولې دا وګوره کله اثبات د حشر کوي ښا پس سره په قسم سره په قسم سره کوي قیامت ثابت خو په قسم سره ولی ځکه مقابل خلق قسم خوړه غي واقسم بالله جا دایمان لا يبعث الله من يموت قسمونه خوړه بیا دوباره الله سکو نه پیدا کوي الله ورته په مقابل کې قسم خوري سورته یونس راو باسه درې پنځوس آیات د دینه لګ مخ کې یو یا ته د ګورم نو دا به یو څو ایتونه بیل غواړي له بل برابرې دا دی 50 آیات نه تاسو راو باسي کنه څه دفاع ده چې تلوار کوي د هغې په وجه سره د عذاب المجرمون مجرمان څه دفاع ده سره په څه به ځان نه دفاع کوي چې دومره وایي چې زرې راوله او زرې راوله پوه شوې په څه باندې به ځان بچ کړي د بچ کولو سره څه شته دی نو دوی وي ایمان به په هغه ټایم کې راوړو هغه ټایم کې به څوک ایمان راوړو الله وی اثم اذا ما وقع امنتم آیا بیا چې کله واقع شي دا عذاب امنتم به تاسو په ایمان راوړی دوی وی آو الله ورته وی آل انا هغه ټیم کې به تاسو وی تاسو ته ویل شي چې اوس اوس نه قبليږي وقد کنتم او یقینا وی تاسو به د دې عذاب په بارکه تستعجلون چې تلوار مکولا صحیح شو ثم قیل للذین ظلموا نو بیا به ویل شي کسان ته ظلمو چې ظالمانو شرک کړو ذوقوا عذاب الخلد وسکه عذاب د همیشوالی هل تجزون تاسو ته بدل نشي درکولې الا بما مگر دا هغه عمل کنتم چې وای تاسو تکسبون تاسو کولو نو چې دا وشي نو د دینه پس چې دا به ته وی چې عذاب براشي بیا ته ایمان نه قبليږي نو دوی وی خی به کله کله به یی انا دا پر اشتیاي کتر اشتیا وای دا خبر اشتیا کی تاسو غپ لګي و یستنبئونک نو دوی پښتنه کیستانا احق هو آیا اشتیا وای دا قیامت نو قل ورته وایا ای وربی او قسم پر رب زما اے قسم پر رب زما ای ها ای او نعم پوش کنا تاسو تاسو مې وایي کنه مونږه او وایي ګورو زمونږه قران سره نه برابرېږي استاد برابرېږي قل ورته وایا ای و ربی اے قسم پر رب زما انه لحق یقینا دا خبر رشتیا را دا قیامت واقع کیدون کړي و ما انتم ندی وی خذ خیر دی دا چل به وکنا چې مونږ به ټول را جمع شو او احتجاجی مظاهره به کو ځان بخلاص کو الله وی و ما انتم او نه تاسو بمعجزین بمعجزین بفائتین بچ کیدون کی من عذاب الله د عذاب د الله نه یا بمعجزین کمزوری کون کی الله لرا چې تاسو وای چې موږ ګڼ رش جمع شو او بس موږ الله کمزوری کو الله وای دا نشي کوله ها صحیح شو دا شو دغه شانتی نو دای په قسم سره ثابت کو سورته سبا تلاو شي سورته سبا دویشتمه سپاره درې میاتل تکم دغه شانتی په قسم سره قیامت ثابت په قسم سره درې میات ښا وقال الذين كفروا ويا کسان چې منکر دي د قیامت او توحید نه لا تاتينا الساعه ناراضي مون ته قیامت قل ورته وایا بلا ولي بن راضي سچل تا کوم ټیکا غستدا وربي قسم دي پر رب زما لتاتينكم خامخا لتاتينكم خامخا دا قیامت به تاسو ته راځي دا عالم الغیب دا د ربي د پاره صفت دی قسم می دی پر رب زما چې عالم دی په پټو سيزونو باندې لا يعزب عنه نه پټيږي دا غنا مثقال ذره په وزن د یو ذره په سماوات د علم غیب دلیل سره په سماوات د اسمانونو کې ولا فی الارض او نه پزمه کې ولا اصغر من ذالک او نه وړو کې ردی ذرینا ولا اکبر او نه غټ د دینا الا فی کتاب مبین مګر لیکل شوی دی په لوح محفوظ کې دا ټول شته دی مدغه کېږي چې مطلب دا چې دا په قیامت به څنګه راځي صحیح شو نه بجو ته وقفه کوو ان شاء الله خدي دغه رنګ سورته تغابن وګورئ سورته تغابن وم آیات وګورئ اتوشتمه سپاره کې د تغابن خان التم قسم قسم وم سات اعدام کړ زعم الذين كفروا ګمان کوي هغه کسان چې کافر دي الله يبعثو چې دوی به هرگز دوباره نشي راپاسولې نو قل ورته وایا بلا ولنا ولې بنشي راپاسولې وربي او قسم می دی پر رب زما لتبعثن خامخا تاسو برا پاسول شي صحیح شو دوباره به خامخا را پاسول شي ثم لتنبؤن بیا به خبر در کول شي تاسو ته بما د اغه عملتم چې تاسو عمل کړی دی او دا په الله باندې آسان دي دا په الله باندې سګران کار نه دی ښا سورته مریم وګورئ صحیح شو دینه مخکې وای ويقول الانسان دا وش په تکي وای ويقول الانسان او وای دا وای دا انسان کافر اذا ما مت آیات دمرشم لسوف اخرج حيا نو خامخه آیا زر بز دوباره را پاسول شم دوباره بجوان دې کول شم اولا یذکر الانسان الله وای دی دلیل ته وګور اول دلیل بل پیش کړي اولا یذکر الانسان آیا دا انسان نسیت دا انسان نه یادای ان خلقناه چې موږ دې پیدا کړو من قبل مخکې د دینا ولم یک شی او دې خو یې شیم نو اوس خو بیا ملا خاور او اډو کې وی مخکې خو یې سم نو نو خپیدا کوي بدی ورپسې ګورا فوربک نو قسم می دی پر استابانه ای پیغمبره لنحشرنهم چې خامخا دوی برا جمع کوم والشیاطین او شیطانان د دوی غخدایان مشران شیاطین د کې دوه معنی راتلی شي شیاطین مشران د دوی یا والشیاطین غفیریان چې دوی عبادت کړي دي یا انسانان او چې دغه پیریان ټول برا جمع کوم ثم لنحضرنهم بیا به دوی خامخا دوی به حاضر کم حول جهنم گیر چاپیر د جهنم نا جسیا په داسې حال کې چې په ګونډو وای پوه شو کنه په ګونډو به ولاړی جهنم نا گیر چاپیر صحیح شو سلور زایونو کې قران صرف قسم پړل دی په اثبات ته چا باندې د قیامت باندې چې لکه په الله قسم قیامت به دا تاسو وای چې قیامت بنی پوه شو کله قران کریم دا قیامت په مختلفو الفاظو سره ذکر کوي هغه الفاظ دا خبر طرف ته اشاره کوي چې قیامت به وي شپاړس لفظونه قران کې راغلي دي خاص شپاړس لفظونه قران کې راغلي دي زر زر به ګورئ نو صحیح شو کنه کله بل لفظ د رجوع لکه سوره بقره ته وشتم آیات ښا لفظ د رجوع دا 51 پیری قران کې راغلی دی لفظ د رجوع د قیامت د پاره 51 پیری قران کې راغلی دی 28 کیف تکفرون سرنګ تاسو شرک کوئ یا انکار کوئ د الله نه وکنتم امواتن او حال دار چې تاسو نه وئ ثم یوها فاحیاکم نراجوان دی کړی ثم يميتكم بیا بم لکی ثم يحييكم نو بیا بم ژوند کی ثم الیه ترجعون رجوع ها بیا بتا سو الله ته واپس کول شي په لفظ رجوع سره صحیح شو کله په لفظ د رد سره رد دا په قران کې اته پیری راغلی لکه سورته انعام راو باسي و مسیپارا بها 60 نمبر آیات دوش پیتم آیات ال تلفظ د رد راوړي اٹاسا اتش بیتو ناو نستای شو بها ساعت بها ساعت نه نه صحیح خبره کړو نه تکړه دی ثم ردو بیا به دوی واپس کړی شي ال الله الله تا مولاهم الحق چې مولا د دوی لپاره رښتیا پښوا او هو اسرع الحاسبین الا له الحكم خبردار د الله په اختیار کې دی فیصله د ژوند دی کول او د مړ کول پښوا دلته د حکم دغه معنا شو او هو هغه الله تعالی چې اسرع الحاسبین ډیر زر حساب کو ډیر زر حساب کوونکو نه دی ثم ردو ردو کله به رد په لفظ سر راځي کله به په ماده د حشر سر راځي حشر ښا حشر لکه دا په قران کې دوه دیرش پیری راغلی دی سورته بقره وګورئ 203 آیات 203 آیات د حج مسله بیان کی بیا پس رستو اخیره کې وای ښا واتقوا الله او یریږي د الله نه پوښوي واعلموا او پوه شي هم ولې یاره 203 آیات راوځي کنه واتقوا الله ويرجي ذا الله نا واعلموا كوشي انكم يقينا تاسو اليه غي الله تعالى تبا تحشرون تحشرون حشر شخا تاسو به جمع کول شي صحیح کله لفظ د جمع راځي لفظ د جمع سوره آل عمران دا ولس پر قران کې راغلي سوره آل عمران ته لاړ شي نه هم آیات وګورئ آیت نمبر 9 صحیح شو کنه نو د جمع لفظ دا ماده چې کومه دا په قران کې ولس پیری راغلی دا غرنګ کله ماده د بعث راځي بعث څه شي بعث لکه سوره انعام ګورئ چتیس نمبر آیات کومه سپاره ده څنګه آیات انما یستجیب الذین یقینا اوری یقینا جواب ورکي هغه څوک یسمعون چې هغه اوری کنه والموت او مړي چې دي يبعثهم الله هغه به الله را ژوند کوي ثم الیه یرجعون بیا باغی الله تعالی ته دوی واپس کول شي پوښوي والموت يبعثهم الله بعث څه شو بعض چې کوم دنو هغه په لفظ د بعض سره ماده د بعض چې کوم دنو هغه راغلی ده صحیح شو خجی لفظ د دغه ماده د بعض بیا په قیامت د پاره چې قران کې راغلی د 31 پیر راغلی په نور مانو سره هم راغلی ده و بعث فیهم رسولا راولېږي په دې کې رسول کړه په دې معنی سره راځي صحیح شو بعثت کړه نبی را لېږل ته کړه لفظ د با بعثره بعثره چې کوم دی هغه راځي لکه سورته اعدام کړو افلا يعلم آیا د عقیدن لري اذا بعثر کله چې را پاسول بشي ما فی القبور هغه څوک چې په قبرونو کې دي بعثر بعثر صحیح شو کنه نو کله دا لا فضل دا شان ته څوک انفطار کې مرادي وای د القبور بعثرت صحیح شو کنه قبرونو نه با وای قبرونو را پاسول شي د قبرونو نه خلک را پاسول شي کله نفخ السور راځي شپېلۍ به پوکوالی شي یاره پوه شوې قیامت کې به شپېلۍ پوکوالی شي لکه صورت دا قران کې بیا د قیامت د پاره دولس پیری راغلی دی صورت انعام کې آیت نمبر 73 سورہ ومه سپارا 73 آیات وګورئ Mm-hmm. وهو الذي خاص الله غذات ته خلق السماوات چې پیدا کړی اسمانونه والارض زمک بالحق د پاره د ښکارا کولو د حق صحیح شو و یوم یقول باغ اورات باندې چې وای کون شانو فیکون شبا قوله الحق وینا دا غریشتیا دا وله الملک وله الملک و وغل بادشاہی دا په کوم ورځ یوم ينفخ فی السور په هغه ورځ باندې چې پوک بواله شي پښپې لای کې هغه د ورځ د قیامت دا نفخ السور دا بیا قران کې دولس پیری راغلی دی ښا مختلف دغه سره دغه رنگ کله اعادی او د عود لفظ راشي د عود لفظ د واپس ایدام دولس پیری قران کې راغلی سورۃ یونس کې وګورئ سوار سلورم آیات ښا تاسو تیز شئ نو وخت هم درکړي الیه مرجعکم خاص الله ترجو تاسو دا واپس تاسو جميعا د ټولو وعد الله حقا وعد کړی دا الله تعالی حقا انه يبدا الخلق یقینا الله تعالی اول پیدا کوي اول پیدا کوي مخلوق پنځه دیش پیری قران کې راغلی دی صحیح شو نو دا خدا بیا کړه په معنا د قیامت راځي کړه په معنا د جنت راځي کړه په معنا د رؤیت د الله د ملا ملا دغه لیدو دیدار په معنی سره هم راځي خو لیکن هغه خپل ځای نه خو کله قیامت په معنی سره راځي سورته بقره وګورئ 46 نمبر آیات پګ سلوی ختم آیات ها خاشعين وای سوق دي الذين کسان دي وختیم دا تاسو کتل ولای ها شپږ سال وختم الذين کسان دي يظنون چې دوی عقیده لري يظنون معنی سره عقیده لري د څه خبرې انهم ملاقو ربهم چې دوی به ملاويږي د رب خپل سره ملاوي دل د رب سره سدي قیامت ته خان قیامت وانه ملي راجعون اعلان کوم یا ایها الذین آمنو دا کورسین یو آیات مخکې دی یا ایها الذین آمنو اے مومنانو انفقو خرچه کوي مما دا غن رزقناکم چې موږ درکړي دي من قبل مخکې دا غینا ان یاتی یوم فراشی تاسو ته یو ورځ اتیان صحیح شو کنه لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة نبا پکې بای وی چې الته کې بیازان لنه کوي والی نه نه الته نه کوي نشي غسته خه بازار پکې نشته ولا خلت او نه ملګرتیا شته چې ته وای چې دا پلان یې معیار دی پوه شي نه چې عقیده دې صحیح وخو بیا به ملګرتیا لګړي نور نه چلی پوه شي پټه ملګرتیا نه چلی ولا شفاعت او نه پکې سفارش تا خو ما تاسو ته سفارش پر تخپل ځای کې بیا تفصیل بیانو ما دا سې نه چې سفارش ته دی او صفات قهري نشته دی پوه شي ول کافرون او کافران دي هم الظالمون هم دا ظالمان دي دا څه په سراشه ماده د اخراج هم کله کله راوړي کنه یاره راو به باسل شي اخراج یو شی را خارجول صحیح شو نو دا قران کې دا شپارس پیری راغلی دی خو مثال یو ګوره په صورت اعراف کې 25 نمبر آیات 15 25 آیات کا آیات نمبر 25 صورت اعراف اتمه سپاره 25 قال فيها تحيون پوښوي پدې الله ورته وی فيها پدې ما کې تحيون تاسو به ژوند تیروي و فيها تموتون پدې کې به تاسو مړ کېږئ نو ومنها تخرجون او د دینه بیا تاسو را پاسول شي راو باسرې بشي اخراج صحیح شو نو دا وایو هغه کې راځي په میانس کې چې کله سر نه خوایات زد ده کنه نو په دې میانس کې څه راځي اتوشتم په دې اخر کې پکې راځي ويحذركم الله نفسا او يري الله تعالی تاسو د ځان نه چې زمانه ویریږي و الى الله المسير او خاص الله تعالی ته ګرځیدل تاسو دي مسیر صحیح شو کنه دا دا کوم ګرځیدل څه شي دي دا قیامت دی دا د سنت ته وایي چې څنګه ګرځیدل کله وعد بالبعث ها نه دغه سیده سوال لسم وعد بالبعث پوش وعد به وعد وعد لفظ برازي کنه دا وعدم د قیامت وعده سره کړی پوه شئ لکه 50 پیری قران کې دا راغلی د سورته انبیاء وګورئ یو سل درې ما 103 صحیح شو ها ولله سمته ها آیات 103 103 ارجو صحیح شو تریت تریت تریت تریت بعد تریت ها كذلك يحيي الله الموتى دارنګي ژوند کوي الله تعالی مړي احیا صحیح شو کنه لفظ دی احیا کله کلا بدتدا خبر درکې چې قیامت نږدې دی قیامت سره نږدې دی ګوره اقتراب قرب پوه شو کنه دا برکت درکې لکه د سورت انبیاء انبیاء اول سره ګوره بیخي اول سره ولسمه سوره اول شي ولکه چې پاره بیخي سره اقترب للناس رانږدې شو خلکو ته حسابهم حساب د دوی وهم فی غفلت او دوی په غفلت کې دي معرضون مخړون کې دي نو دغه شانت سورت قمر په اول کې مرته وي اقتربت الساعه قیامت را نږدې شو وان شق القمر اوس پګمې و چاودا اوس پګمې چاودل د قیامت د غټو علامات نبی صلی الله علیه وسلم په معجزې سره خو و چاودا نو بس را نږدې شو کله د قیامت د اثبات د پاره د قران کریم طریقه دا هم وی چې قران کریم داغي نمونه ذکر کړي هغه نمونه بیا موږ دلته ذکر کړی دي تقریبا ډیر نمونه دي ښا یوم الدین دی یوم الاخره دی دا یو بیا ار یو بیا چې ګورل تک سره مونږ لیکل چې سو سو پیری راغلی دی یوم الدین د سوار لس پیری قران کې راغلی دی در قیامت نوم دی یوم الاخره دی 103 پیری راغلی دی یو سل درې پیری یو الیوم الاخر دی شپږیش پیری دی قیامت دی او یا پیری دی یوم عظیم دی پوه شو نه پیری دی ساعه دی اکتالیس پیری یوم کبیر یو پیرا یوم مشهود یو وار یوم الحسره یو وار یوم البعث سلور پیری یوم الفتح یو وار یوم الفصل شپږ پیری یوم الحساب سلور وار یوم الطلاق یو وار یوم العازفه ازفت العازفه دو وار یوم التناد پوه شو کنه یوم التناد هغه د چغو ورځ یو بل ته خلک چغو یو پلانې د ما حق دا ټول چغې به دا یو وار یوم الجمع دو وار یوم العلیم یو وار یوم الوعید یو وار یوم الخلود یو وار یوم الخروج یو وار یوم الواقعه دو وار یوم التغابن یو وار یوم الحاقه درې پیری راغلی یوم القارعه پنځه پیری راغلی دی یوم عبوس دا یو وار راغلی یوم ثقیل درنه ورځ ده یو وار اليوم الحق یو وار الطامه الكبرى پوښ کنه نو دا سره یو وار الصاخه پوښ یو وار الغاشیه یو وار دا دا بیا نمونه دي ښا دا د ذکر کوي چې قیامت سم دغه کی چې مطلب پوه شي چې عقیده لري پراش شپږمه طریقه د قران کریم دا ده چې احوال د قیامت ذکر کوي او احوال د قیامت ذکر کوي قیامت سری احوال څه ته یو احوال احوال حالات ته وي احوال دغه دهشتناک حالات خطرناک حالات پر تکل سکی ذکر کوي یو سو وته دو درې وته ذکر کو نور ډیر دی بیا دغه بیا کله موږ خیری سي تلاړ شو سلورم سلور سی به قران تقسیمو سلورم حصہ د قران چې دا بیا په قیامت لګیدل بس بیا ال تدا سه جبا جبا حالت په سړی وختو دی ها خدا وګورا سوره بقره اتصل وختم آیات وګورا صحیح پیدا مکو وتقو په دې کې درته د قیامت سخت حالت بیانې ولکه په دنیا کې د خلاصي د لپاره خلک سلور طریقو کې یو طریقه اختیار کړي یو څوک په ضمانت کې ورکی و یره دې په حال زما په ځای باندې ونی سکو شو کنه نه نه دا په دنیا کې دا یو طریقه دیمه طریقه دا یو سړی بوزي شفاعت کی هغه سړی خو خني وي مړه معافي کنه بس هغه ته یره جی تاسو راغلی وي کنه بالکل د معاف کول قابل نه دی دریمه طریقه دای کنه دی وای زبر به جرمانه درکم دارانه او جرمانه راکړه صحیح سلورمه طریقه دای کنه چې خلک د په حق کې راوځي کنه او د سره ودرېږي نو پوره یو جماعت جوړ شي بس په زور ځان خلاص پوه شئ قران وای ته قیامت ته وګوره واتقو یوما ځان بچ کی عذاب یوم د عذاب د غورزنا لا تجزی نفس عن نفس چې بدلا کې باندې شی و بدلا باندې شی ور کولې او نفس د بل نفس نه یو نفس د بل نفس نه کافی کې دی نشي ته وای چې غیر مجرم بهونی ساده والا اما مجرم پرېږد نه کیږي یاره ولا خانو دغه سفارش پس کوي کنه دا سفارش په وکي چې مجبور سفارش خو وکيږي پر الله په اجازه چې کوم الله اجازه نه هغه سفارش نه کیږي مشرکان دغه سفارش نشته ولا تقبل منها شفاعت نه نه قبليږي پر دې نفس نه شفاعت او سفارش نه قبليږي صحیح ده ولا يقبل منها شفاعت دریم دویم دریم نمبر وګوره ولا یؤخذ منها عدل دوی جرمانه برانه واخلي وای نه اغست لکیږي دنه جرمانه دوی ملګری خو مې ډیر دی ډله ټپله شته په وښو کنه ما خو ډیر غټ فوجونه و هغه برا تر یو ځای شو په شریکه به یو لانجه جوړه کو جهنم دروازې مروازې و ماته کو الله وای ولا هم ينصرون او نه بل دوی مدد کول شي د بل طرف نه د یو بل مددونه پکې نشته رخه حرام بکین التکین اما غایات یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو انفقوا خرچ کوي مما دا غن رزقناکم آیت ورسې نه یو آیت مخکره من قبل ان یاتی یوم مخکې دا غنه چې راځ تاسو ته ورځ اغه ورځ کې بسنګ حالات یارا آیت ورسې نه آیت مخکره پوښو 254 مخکې دا غینه چې راش تاسو ته یوم یو ورځ هغه ورځ څنګه حالات دي ولک لا بیع فی کدلته د ساغستل واخلا الته بیع نشته چې تلار شي بازار کې ځان لنه کوي والی او بچ شي پلنې کی خانه ملګری خو مشته دی نه ولا خلتن نه دا ملګرتیاګان چلیږي الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو دا کم چې دا نور دغه دوستان خو دې دغه ولایت دشمن یا برتوي خنزیر دا تک ما باندې ارسو کړ پوه شئ دا لاندې و بیلی خدا و بیلی او باب راضی چې د لیډرانو او د زنده‌باد والا مقابله پکې وګوري قیامت کې بدا بیلی او بابي را بشي قال الذين استكبروا قال الذين استضعفوا او بویدا زنده‌باد والا للذين استكبروا لیډرانو ته پوه څه ورته وایي دای ورته وایي وایي بل مکر الليل والنهار مړ دا تاسو ورځ او شپه جلوسونه چیو تأمروننا ان نکفر بالله تاسو به مونږ ته حکم کو چې مونږ الله سره کفر وکړو او مونږ الله سره شریکان جوړ کو هغه ورته وایي نا وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم مونږ تاسو منی کړی وای بعد از بلکې تاسو وای انتم بلکې وای تاسو مجرمون په خپل باندې مجرمان وي خپل د سړي ځامن نه وي دا غټ اعلان دی وي خدا قیامت کې بیا یو حالت دی الله هم دوسه صحیح شو نو دلته کې وی لا خلتن نبی ملګرتیا ولا شفاعت نبی د زور شفاعت والکافرون هم الظالمون کافران ظالمان دي خوش 281 دي تفصیلار شي پیدا واتقوا بچ کئ ځان یومن د عذاب دا غورزنا ترجعون فيه الى الله چې تاسو به واپس کول شي پاغه کې الله تا نو ثم توفى بیا به پورا ورکړی شي کل نفس هر یو نفس تا بما کسبت بدله د هغه عمل چې کوم د کړی دی پورا بدله به ملاویږي دا ځان ته حالت ته ورور ته مونږ ته پورا راکړه ته خو خراب پوه شو پیندل پورس کې 2 غنټې دین ته وباسو پوه شو او نور حالت زموږ سي وهم لا یظلمون او په دې باندې به الله د طرف نه ظلم نکېږي عادت عدل به خو الله دې موږ سره مون باندې دې رحم وکړي عدل دې را سره نه کوي کیسه عدل شو خراب ده بیا پوه شئ عدل او انصاف کو کوم سره و چې نه نه خپل عمل ته ګورم ها نو دا دغه شوخه سلورم نو تاسو ویلا سلورم مضمون د مزامین سبعونه خوش می سشیو قران کریم مکر دا طرز اختیار کی چې قیامت به ثابت وي نو چې قیامت ثابت وي څنګه به ثابت یارا وای قیامت به داسې ثابت وي کنه چې کله به قیامت چې کوم دی نو دا هغه بعث بعد الموت دا ویل کډیره اهم او ضروری عقیده ده دا پکې فواید دي دا پکې نقصانات دي دومره اهمیت دي کله به قران کریم نه توي چې د قیامت نه څوک انکار وکړي کنه هغه کډیر بد خوینه بد اخلاق بد صفات پکې راځي کله برته وای چې دای انکار څنګه کوي کله به دوی د انکار طریقه دای چې ما نحن بمبعوثین بس مطلق انکار د نیمه خو شو کله پیغمبر ته وای چې څوک وته د قیامت مسله کوي ان هاذا الا سحر مبین دروغ دي شروع کړی دي کله به وای آی دلیل به پیش کړي غټ دلیل به دای چې مونږ خاوري شو بیا به څنګه را پاسو کله به دلیل داوی نور دلیل به سره نه نو قسم به وخوري اقسمو بالله جاد ایمانهم قسم دنه پاسو کله به سوي کله به کوم دی نو دا خبره کوي چې ان هو الا رجل افترا علی الله کذبا سړی دی په الله دروغ تړلی دی الله دا کارونه نه کوي دا کیږي دا طریقې د انکار دي کله به قیامت ثابتوي نو چې ثابتوي یې نو کله به څه کوي قیاس ته اعادې کوي په خلق اول باندې ولکه اول ځل مې نه پیدا کړی بیا دې نشم پیدا کولی کله به چې کوم دی نو ورته وایي د اسمانونو او ځمکه چې مې پیدا کړي نو تا نشم پیدا کولی دې ته وګوره کله دی باندې قیاس نه کې نو زمکه چې ګورا زمکه ته بار نه ګور نه لاندې خو ګورا زمکه وچوي د بارانو کم راځم دغه کم خوشوي نو دارنګ به تارا پاسم کنه دانه وچه دانی نه تیغ راو باسم خوش دا وګور کله به ته وای چې نه دا اعاده چې کوم دی په دنیا کې ما سره مخلوق په دغه کړی دی راو پاس کړی دی خولې مې دی یو پیرا پوه شوې لکه وګوره عامل مې مړ کړو بیا مې را ژوندې کړو پوه شوې دغه شان ته مې بن اسرائیل والا د جهاد دغه چې کوم دی تاریکین د جهاد مې مړ کړو بیا مې را پاسو دی اختیارات دا کول شم کله برته پسو کی قسم برته خوري قل ای و ربی انه لحق قسم دی حق دی قل بلا و ربی لتبعثن ولنا قسم دی را پاس ولی بشی فوربک لنحشرنهم قسم می دی پر افتارا جمع کوم بم پوشوی کله و قسم خوري قل برا بلا و ربی لتاتینکم قیامت برته راځي قسم دی کله برته مختلف الفاظ هغه مرته ذکر کړ ډیر زیات 14 الفاظ مرته ذکر کړ حشر دی جمع دا تا دغه دی سنم دی تا مختلف الفاظ دی اتیان دی رد دی رجوع دا د الفاظ برا کی بعث بعث را دا سشی سشی احیا دی کله د قیامت نمونه راته ذکر کړي چې هغه مې راته ذکر کړي او کله بس کوي کله به د قیامت احوال ذکر کړي دهشتناک حالات په د قیامت ذکر کړي بس کا او یریګه د الله نه او قیامت نه صحیح شو د دې طریقې سره د قیامت هغه څه کې اثبات کیږي دا نو دا قسم هم ختم شو ګور مارته ان دا نور بیا آسان یو لومبنۍ موضوع شو هغه ورځ راستوي زه بس وقفو کوي ان شاء الله وقفینو